ولا تعسر علينا وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حضرات دا یو شو بطور مقدمه القرآن كو یو خبري بحرنا مقدمة القرآن بس مقدمه تاسو نور پیژندلې د خبره پکې نه کوم مقدمه کې خدا مقدمه القرآن دی د مقدمه القرآن کې ولنې خبره دا ده چې د ارشاری پیل علم د پاره معرفت امور ثلاثه وکړ دی تعریف د د قائلم موضوع په جندل پکار دی او داغه غرض په جندل پکار دی دا یو خبره شو په مقدمه کې تعریف القرآن موضوع د قران عظیم او غرض د قران عظیم دا درې خبرې دي او دا په یو باندې شمار ده قران چې دی دا په لغت کې څه شی دی نو بعضی دا مقدمه چې ما را جمع کړې ده کنه تقریبا د یو درو سو تفاسیرو نه را جمع وي نو تاسو ته پیدا کول ډېر ګراني دا چې خوشا به ان شاء الله دومره تفاسیرو نه مراجمه کوي دا چې دې کنه قران چې دین په لغت کې دا د یا د قرنه نه دی شاطر رحمت الله علیه فرمایلی دی چې دا د قرنه نه دی قران د قرنه نه دی قرنه یقرنو د باب ضربنه قرنه یقرنو دا چې د قرنه یقرنو نشي کنه قران د قرنه یقرنو نه دی او قرن اتصال ته وي او قران عظیم تم قران زکوي چې یو آیات د بل سره متصل دی یو سورت د بل سره متصل دی اجزا یو جز د بل سره متصل دی رکوع یو رکوع د بل رکوع سره متصل ده بعضی اجزاء د بعضی سره متصل دي بعضی آیتونه د بعضی سره متصل دي بعضی سور د بعضی سره متصل دي نو قران په دقیق اعتبار وته وي بیا چې دې کنه د قرنې یقینونه دي او بیا په زیادت شوی بیا پکې زیادت شوی دی او قران دې جوړ شوی دی او وصل د قرنه یقینون دی وارو کتب ان شاء الله په فرق پوي شي نو اتصال ته ویو د د اجزام دیو بل سره متصل دي او یا قران چې دی د قراءه نه دی د قراءه نه دی او قرأ ویل کیږي تلاوت ته قران عظیم مبارک مطلوع دی او مقروء دی فرق په مابین د ماخذینو کې دا شو چې پسانی ماخذ سره قران عظیم غیر منصرف دی او په اول صورت کې منصرف دی ځکه چې نون په اول صورت کې اصلي دي دا قرنه یې قرینو نه دي نون اصلي دي نو دې منصرف شو او په دې ما خص کې دې دا قران شو او بیا په علی په نو مزید را نو یو پکې عالمیت دی او بل پکې سړي یو پکې عالمیت را دی او بل پکې علی په نو مزید تا راغلی نو په دویم صورت کې غیر منصرف دی په اول صورت کې منصرف دی دا نتیجه وروته زبردست نتیجه وروته دا سه نتیجه چې ماته معلومه ده چې په سرو زرو باندې ولیکي نو هغه به هم په کم وي دا سه نتیجه وروته چې دا قرأ یقرؤون شو او بل عالمیت دی قران د دې کتاب الله کم اسم دې سم په دنیا کې دوه قسمه دي جاوی شه تاسو ته وی چې سم دوه قسمه یې سم راځي یو اسم ذاتی دی بل اسم صفتی دی وجد حسر په دې دوه کې دا چې دا اسم مخالی دی یا په ذات محض دلالت کوي یا په ذات معنوسه دلالت کوي که په ذات محضه دلالت کو نو دا څه شری دا اسم ذاتی نو قران د کتاب الله اسم ذاتی دی یعنی اسم عالمی دی وګوره دا مسله ته معلومه و چې قران د دې کتاب الله اسم عالمی دی او نور او هادي وغيرهما نورم ډیر زیات دي نور د قران عظیم نوم دی حدیم نوم دی دا اسم صفتی دی دا دال مع الوسط دی دا ذات مع الوسط باندې دلالت کوي دا مسله پکې به مخکاره شو یو مسله دا ښکاره شو چې قران منصرف دی که غیر منصرف دی په دې کې باقاعده امتحان راځي دا مثلا سند درکو نو دا پته پوس کو چې دا قران منصرف لفظ دی که غیر منصرف ته تنوین او کسره په جاری کو کني جاری کو اکدا او بل هو قران مجید فی لوح محفوظ دغه توس منصرف راغلی دی او که غیر منصرف ته چې منصرف ته نو ولی منصرف دی ولی منصرف شوی دی نو دا به بیا توجه وای چې دا ته کې تنوین په جاری شوی دی نو ولی جاری شوی دی دی غیر منصرف دی او بیا په تنوین جاری شوی دی نو ولی جاری شوی دی پوه شئ په دا ته فکر کوم او دویم ټکی دا معلوم شو زه ته ټکی نه وایم خو ډیر غرضی ټکی ورته وایم چې تاسو به په یاد یادوي دویم ټکی دا معلوم شو چې قران د کتاب الله اسم عالمی دی او نور او هادی او یا بغیر د دین نور باقی چې سونه دی لکه ذکر دی هاذا ذکر قران یزویم ذکر دی نو دا بغیر چې دی نو دا سدی لکه مبین دی قران قران عظیم چې دی بیان دی مبین دی وغیرہ دا سونه چې دی دا اسمی چې پتی دی بدا خبره دا د قران معنا لوي شو اصطلاح کې قران عزیز مبارک ستوي اصطلاحي ګره ماروي ښا درو شان معرفت ضرورت ته وسراجو یو تعریف ته قران پیژندل پکار دي تعریف ته د علم پیژندل پکار دي بلې موضوع پیژندل پکار دي بل غرض پیژندل پکار دي مشهور خبرې دي متک په رسالو کې کته موضوع ته تعریف نه پیژنې نو تب طالب د مجهول مطلق شي تب طالب د مجهول مطلق کوي او طالب د مجهول مطلق باطل دی مجهول مطلق دی ته وی چې هغه په یو وجه د وجوه د معرفت معلوم نه وي نه بالکنها نه بکنهه نه بالوجه نه بوجهه پتا بیا په یو وجه د وجوه د معرفت معلوم نه دی نه بالکل معلوم دی نه بالکل هی معلوم دی نه بالوجه معلوم دی نه بوجه معلوم دی پوی کی انها د علم چې دینو دا سلور لاري دي پوی کی تصور بال کنها تصور بکنهه تصور بالوجه تصور بوجهه بس دا سلور قسم دا الله ری دي شي د معرفت ته شي وجود مطلق دی ته وی چې دی په وجوه دا په یو وجد وجوه د معرفت معلوم نه دی دې ته وی وجود مطلق او کو موضوع ان په جنین تب امتیاز نشي کولی په مابین علم مشروع او غیر مشروع کې نو موضوع د علم طب بدن الانسان دی من حيث الصحه والمرض په دې پېښې نو امتیاز د یو علم د یو علم چې د بل ناراضي نو دا په اعتبار د سره راځي د موضوع په اعتبار راځي نو موضوع به پیژني ورنګري ته به امتیاز نشي کولی په مابین علم مشروع او د غیر مشروع کې او دریم چې کنا غرض پیجندل پکار دی ولی که غرضونه پیجنې ستاسا یبا عبش او حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کل عبس حرام موجبه کلیه دی کل عبس دا چې کوم دې موضوع دی او حرامونه سدي د محمول دی نو ار عبس حرام دی عبس دی ته وی چې پاغي کې فیده معتد بها نو دنیوی دی نو اخروی دی دیتا عبس وی چی عبس ستا وی چی عبس پیجن لوم پکار دی عبس دیتا وی چی آغای که نا پیدا دنیوی بی یعنی پیدا معتد بها پکی لئی دا پیدا معتد بها دا مانا دا پیدا معتد بها پکې نه نو نه پکې دنیا بي بي نه پکې او خوي بي کې پدې کې یو بي نو بیا عبس نه دی بیا عبس نه دی راځي نو شو تعریف ته قران عظیم مبارک نو عام مفسرین وای عام مفسرین په دې عام کې زما یو مطلب دی عام مفسرین وای چې تعریف ته قران عظیم هو القرآن المنزل ان پنج یاد کوم کې شوی مولوی نظامی نو دا چې دې کنه هو القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم دا قرآن عظیم منزل دی په پیغمبر علیہ السلام وارو خبر بلا کو متواتر سره شرح نخبه کې لیکلي دي چې تواتر دې ته وی چې هغه داسې جماعت نقل کی چې عقل داوی اجتماع په کې زبانه محاله غړي بس د شرح نخبه په اول سر کې ویل دي وشو جی او شامل سور بابا ومنتوي چې نه دا تعریف ته قران عظیم چې دی دا تعریف اصولی دی دا د احکام او تعریف شوی دی قران عظیم کې 15 آیتونه د احکام دي چې دا غي نسور د سکرو له مسالې وروتي دي اصول کې لیکلي دي چې سور د سکرو له مسالې د قران عظیم د دې 15 آیتونه وروتي نو دا اصولی تعریف کړی دی او تعریف ته قران عظیم د خپل ځان په خپل کړی دی شاه منصور موي شیبي چې په خپل تعریف کړی دی دا ساده صاحب زموږ د سبق مرګري دی اده او د بابا دوا وسره ده د بابا دوا وسره ګری کده کاپی پوری کتابونه پی نور نه دی ویلي زموږ د سبق مرګري دی ماته معلوم نو خداغه دوا وسره ده دې کې شک نشته په دوا کې شک نشته نو کتابونه دونه نه دی وی او موږ مرګري موږ سبق ناس په بابا کتاب راو قران عظیم مې عارف دی په کې نه ستو درې سو کسان به موږ سره ناس نو له هغه ردی و جن خو بس تقه شی دی خو نور دا چې علم کلام یا علم دغه شو دا فلسفه شو یا خبرې پکې راشي طالبان ته تاسو کې دا پرې کړی نو لہذا دې وجه له مونږ ټول حقیقت دې ټول خبرو معلوم دي جی خدای دې خوشاله کړه دا سونه مولایان چې دي دې حقیقت مونږ ته معلوم دي نو لہذا دې وجه نو سپې پیښ دا شې دي جی نو دا خبره مې کوله دا تعریف ته قران عظیم شمسون وې شی وی هغه ډیر لوی سړی وغه په تمام علومو کې ماهر نو مری شبی چې قرآن کتاب دا قرآن عظیم یو کتاب عظیم الشان دی دا عظمت ته کم ځای نه مستفاد دی چې قرآنون کې کتابون کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی نو دا یو تعظیم پراغی کتاب دیم تعظیم دا دی چې انزل نه خو خدای پاک وی ما نازل کړی دی دا دیم تعظیم دی دا د قران عظیم تعریف تخپل ځان تخپل کوي دریم تعظیم دا دی چې الیکا کتاب انزل نه په الیکا مونږ تا ته نازل کړی دی مری شبوی چې یو ډله د بچان ناستوه او په هغه ډله کې یو وزیر په دې مابین کې راستو په دې کې ساقی راغی او شراب ورکول نو یو بادشاہ ته ورکړ هغه ګلاس په بل ته ورکړ هغه بیا بل ته ورکړ په دې کې وزیر لره ورشه نو وزیر وته وی دا ګلاس دل ورکړ ورته وی ولی وزب بادشاہ نه یما وی شاها بشاها مې ده هند شاها بشاها مې ده هند بادشاہ چې او شی ورکی بادشاہ ته به ورکی نو قران عظیم د باچې کتاب دی د باچا د طرف نه نازل شوی دی او باچا د پیغمبرانو محمد رسول الله ته نازل دی نو دا یې درین تعلیم دی الیک چې تا ته نازل کړی دی او غرض د قران عظیم بیان شوی دی په خپل باندې دی آیات کې بیان دی دا تعریف شو کتاب انزلنا فی الیک مبارکن خا مبارکن سلورم تعظیم دی مبارک دی قران عزوی مبارک دی نو یاد لرئ قاضي بیزاوی صاحب ویلي دي چې مبارک د برکت نه دی برکت دوه قسمه نسبت دی یو برکت نسبت دی خدای ته او یو غیر الله ته دی یو الله ته دی یو غیر الله ته دی د برکت نسبت چې الله تعالی ته وشي نو قاضي بیزاوی او صاحب د تفسیر مدارک لیکلي دي چې معنا دا ده چې تعالی الله عن صفات المخلوقین دا برکت نسبت چې خدای ته شي معنا دا ده چې الله د صفاتو د مخلوق نه برتر دی تبارک الذی بيده الملک اے تعالی الله عن صفات المخلوقین تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بس دا معنا ده او د برکت نسبت چې غیر الله ته وشي لکه کتاب نزلنا الیک مبارک دا غیر الله ته دی انك بالواد المقدس توا مقدس او مبارک دریش لیش پیته دی دریش لیش پیته سمانا یعنی د دې په مابین کې ترادف دی نو دا د کې د برکت نسبت په مقدس او مبارک یو شی دی د برکت نسبت او شو وادي ته او من شجرت مبارکتن دې دې کې د برکت نسبت او شجرې ته د قصیزه په پسې زيتون نه داغه ته نو د برکت نسبت چې غیر الله ته وشي مراد ته نسدي کثرت خیر او کثرت نفع ده نو کتاب انزلنا الیک مبارکون مبارکون سمانا په دې کتاب کې کثرت خیر دی او کثرت نفع د مخلوق پکې ده په دې کې دې په لوی فواید مشتمل دي په لوی فواید مشتمل دي په لوی منافع مشتمل دي او لوی خیر په دې قران عظیم کې د مخلوق لپاره دي دلته معنا ده شو امري شیبوی چې مبارکون موضعه مبارک معلمه مبارک متعلمه نو ما بځای کې تاسو ویلي دي چې علم دوه قسمه دي ته فکر کوه یو چې دی نو حکمت دوه قسمه دي یو حکمت عملی دي او بل حکمت نظری دي ليدبروا آیاته دا حکمت نظری دي دا حکمت نظری دي اول یتذکر اولو الالباب دا حکمت عملی دی حکمت نظری دلته مقدم شو په حکمت عملی ول په نفس الامر کې علم په عمل مقدم دی مې وځي کې وی دي چې حکمت دوه قسمه دي په اول سر کې وی دي یو حکمت نظری دی او بل حکمت عملی دی دلته کې حکمت نظری دی یدبروا آیاته چې تدبر کی پایتونه د قران عظیم کې د د پایتونو کې تدبر کی او سوچ پکې کی جوور نظر پکې دا دا کم دی جی دا کم یو دی دا حکمت نظری دی دا حکمت نظری چې دی کنه دی په حکمت عملی مقدم شو ولی ځکه په نفس الامر کې علم په نو حکمت دا چې دی بس صحیح ٹھیک حکمت نظری دلته مقدم شو په حکمت عملی ولې په نفس امر کې علم په عمل مقدم دی ليدبر آیاته او ليتذكر اولو الالباب او دې د پاره چې نصيحت حاصل کی صاحبان د خالص او عقلونه نصیحت په نو دا غرض د قران عظیم شو دا غرض شو نو حکمت عملی شو علمی شو حکمت نظری شو یعنی حکمت یعنی قوت علمی شو دا بل تعبیر ته وکا قوت علمی شو او بل قوت عملی شو وليتذكر الالباب کې قوت نظری ته شي قوت عملی ته اشاره شو او بل ځای کې قران عظیم کې راغلي دي په فکر کا وخت منګه او ګرځول په دې بنی اسرائیلو کې امامان پیشوایان په دین کې لما صبرو ار کله چې دوی صبر وکړ دا حکمت کم حکمت دی عملی دی او وکانو بیاتنا یوقنون او دوی زمون پایاتون باندې یقین وکاو دا کم حکمت دی دا حکمت نظری دا ولې حکمت نظری دی ته فکر کوا زکه چې یقین په شی به علی راضی چې لاول په علم راشي یقین په شی به علی راضی چې لاول په علم راشي وکانو بیااتنا یوقنون یقین ست وي یقین په لغت کې چې کوم دی نو ست وي زوال الشک ته وي دا پویږي مستد سلم په حاشیه لیکلي دي چې دغه چې دی نو سو یقین څه ته وایي په لغت کې زوال الشک ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي اعتقادي جازم مطابق د نفس الامر سره چې نه ځای لکېږي په تشکیک ته مشکک دی ته وایي نو چې یقین په شی باندې بالی راځي چې لاول په علم راشي د دې وجه نه حافظ ابن کثیر په دې آیات کې لیکلي دي د پویګه د دې یوشته په پاره په دې آیات کې لیکلي دي په دې سورته الف لام میم سجده کې پویګه چې بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین په صبر او په یقین سره با ملاویږي انسان ته امامتی په دین کې بیا صبر به خیر وایو درې قسمه صبر دی او درې قسمه وال صبر پر ځایان دی دا عوامو په نسبت باندې پر سر په واغوي صبر دې ته وی چې مصیبت وته ورسیو او بیا به ان شاء الله په خپل ځای کې دا خبر به ډیر زمانه ودشي بیا په درې قسمه دی هغه بیا ان شاء الله بیانو نو بالصبر حافظ ابن کثیر وی چې بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین په صبر او په یقین سره سړی ته امامتی په دین کې کته وای چې زده پیشوا شم په دین کې نو دوه کار بغواړي یو قوت علمی بل قوت عملی علم کول پکار دی دلته کې مقدم شو حکمت عملی مقدم شو ولی غلام بشت کې چپ نه شو ده الته کې حکمتي څوک مقدم حکمتي علم نظری مقدم یعنی قوت علمی په قوت عملی مقدم او دلته داغه عکس دی ولی مقصود د قوت علمی نه قوت عملی دی مقصد خو هغه نه دی علم خو مقصد نه دی علم خو صرف په لار ده نه عمل مقصد شې دی نه دی وجنه دا مقدم شو بس پار دې کې دا قبل ټول قرآن شریف کې دا دوه مسلې شوې کله به حکمت نظری مقدم کیږي او کله به عملی مقدم کیږي چې کوم یو مقدم شو نه ته ور لا بجوي بس په پیښې شي چې ار دې کې بس حاضر دا شو باس راځه نو دا تعریف ته قرآن عظیم چې دین په خپل باندې کړی دی بس تر الله په خپل ځان په خپل کړی دی او دا موضوع د قران عظیم څه شی دی د کې خلاف علماء کړی دي بعضی مفسرین وایي چې موضوع د قران عظیم توحید دی او بعضی وایي چې تکمیل الانسانیت دی لیکن زویما چې وبینهما تلازم زدا ته وایم چې دواړو په مابین کې تلازم دی تکمیل د انسانیت په بغیر د توحید نه راشي نشي راتلی نو بس دواړه دي توحید مع تکمیل الانسانیت دا دواړه د موضوع ده او توحید سره د نو د دې په مابین کې تلازم دی یعنی تکمیل د انسانیت بغیر د توحید نه نشي راتلی ناممکنه خبره ده د دې نه رښتو یې دا کړه خبره چې موضوع د قران عظیم بس په ساده الفاظو کې توحید شو توحید څه څنګه ده دا وحد یوحد توحیدا د باب تفیل نه ده توحید ستوي یګانه توي فرد توي وحد فرد توي وحد نو دا وحد او واحد په اصل کې وحد دی خبي په شي فرد توي او علماء لیکلي دي چې توحید په شریعت کې ستوي راځي عدم الشریکی فی الالوهیت ولوازمها دا توحید معنی شریعت دی عدم الشریک فی الالوهیت ولوازمها عدم د شریک ته په الوهیت کې او په لوازم د الوهیت کې طالبانو تاسو غواړي فکر کوي همغه ترجمه کوي د کتابونو سره موافق تا سر لسوال علوم به پکې بیانې کی او یا سره یو ځای ته لاړم لسنی مګنټه مې عمرې شپته کو کې خو د تفسیر کوم خالص ته پښتو خبرې وسته د علم خبره پکې نه بالکل پکې نه و کنګال و نیمه ګنټه مې ساده قبول کی وای بلکې وای یې ځای کې ولوي اصل دې چې ابتدا و ابتدا و ګوي دا سره انګه ما شو نه جوړو نه بشاو ما دا وکی خو نو بالکل پکې د علم خبرې پکې نه وي تفسیر خبرې نه بیا سي دا واو خبرې وي نو مالک دې ترجمه نوم مت دې دا واو نوم مت کې دې او ترجمه خو نه دې کوم مقاصد د ترجمه نشته لري لیکن په خدای ته مې واز نو مت کې دا نه راځي او ته مې وځي او په لاس په شوې ده نو له هغه د دې په جناز په پیښه د قشه دي ان توحید کې علماء ویلي چې پنځه حرف دي یو پکې اولنې تا ده زمونږ باز طالبان وی تی دا و یول پکې تی دا دا دا تلفظ د دنیا نه جدا کړی دی دا صحیح تلفظ نه دی غلط تلفظ دی اولنې پکې تا دا دا داسې تعبیر ګور د علم تجوید سره موافق تا تعبیر بکې دا خدا نه نو تعبیر دی دا خو دا خو کالجانم کولی شنو زموږ د کالج په مابین کې تفرق چې ما ټول عمر په مدرسه کې تیر کو او ما تعبیر کو بینه بینه بینه فلان بینه الکه بینه څه شی دی بینه خو محمد نه پس دی یو محدث نه مې اوریدل یقین بینه وی یو خدای د مسلمان دا څه وایي عبد الله ابن کنا زبیر نو دا سی وای عبد الله ابن الزبیر عبد الله ابن زبیر عبد الله بن زبیر ان چې معنا دار ده دا څه شی ته وي الکه بن څه شی دی یقین په خدای وکا او هیڅ د محدث یې مجی او بن وی ابن لفظ محمل لفظ دی اس معنی یې نشته نو له حاضر دی وجه لکه علماء لا پای ابن کې خبره کړې چې ابن ته ابن ولی لانه بناء ابيه نه دا چې سوال مو پکې خبرې لا کړې او دا خبرې لا نه کړې چې په دې پیښیږي ها نو له هغه دې وجنت اول پکې تا دا تا تسګی شته رمز دی تدبر فی آیات الله لکه دا قروش مې ویل ویلی تدبر آیاتی تدبر فی آیات الله هغه شر جامع کې ګوره طالب موږ نه خواري نه وکړي دې کوم ډېر سخت خواري کړي شر جامع کوم تاسو خدای ملا وکړه دا ما نه حاصل ترجمه کړي د استادانو سره دي دا ټول څونه مشهوري ترجمه چې دي کنه ټول مې کړي نه حاصل جی او دو ظلم په سلور کال کې خلاصه کړي د سلور کال کې نو له هغه د دیو جنا په دې کې مې ډېر بیا تخواري کړي دا به انتها اشلنه کې دون نه وکړ نن په سلم کې دون کړی د دې کې قری ډیره پکار ده کنه دا خو مقصدی خدا کې دی شي نو تدبر فی آیات الله د دې نورستو دا کدا خبره چې آیات لفظ چې دینو په دنیا کې او په ټولو علومو کې په دریو معنی وراغلي دي آیات آیات چې دي مراد آیات نه آیات التوحید آیات الوجود آیات وجود الله لکه د ازمکه اسمانونه او جميع ما سي والله دا آیات دي ولې دا آیات دي علامات دي د وجود او د الله د قدرت او د الله د علم د دې ټول خبرو چې دې مستدي لکه وفي كل شيء له علم يدل على انه واحد ارجایا ہے کہ الزمین روید شاہی بابا وی ارجایا ہے کہ الزمین روید وحده لا شریک له گوید نو دا آیات آیات التوحید آیات وجود الله آیات القدرت آیات النعمت دا تمام ما سے والله دی ټول ما سے والله دی دویم آیات القرآن دا بدرو مانو په دنیا کې راغلي په حدیثو کې مو په تفسیر کې بد دین سلور مې پکې نشته آیات القرآن بس آیاتونه د قران عظیم مبارک لکه د قدیر هغه به معنا کوم چې آیات په لغت کې څه ته وي او په شریعت کې څه ته وي دا معنا به زده کوخه دا مستر غلام د مقدمه کې برازي چې آیات په لغت کې څه ته وي په شریعت کې څه ته وي تاسو فکر کوئ او بل چې دی آیات راغلي دي په معنا د معجزات النبي معجزات النبي ویږي معجزات الانبیاء بدا سوې ټول پکې راشي او آیات راغلي دي په دې معنا سره معجزات الانبیاء باس معنا د تاسو شوا تدبر اتا رمزن اتا رمز الى التدبر في آیات الله مدری والا خبره ته ورغلې دي په دری والو کې تدبر کول او په آیات الوجود کې هم په آیات القرآن کې هم په آیات الانبیاء او په معجزات الانبیاء کې پیږي عیسی علیہ السلام وی چې سی هذه دا صالح علیہ السلام هذه ناقۃ الله لکم آیتن تاسو لپاره معجزه ده آیتن معجزتن دغه کې آیات په معنا د معجزې خبي پکړه بس راځم درو وار ته باورولې درو وارو کې تدبر کول دیم پکې کما حرف دی ها پتا پس سری واو تو تو توحید نو ګن پس څه دی واو دی واو کې اشارت ته الواو رمز پیږي الى الوفاء بميثاق الله الى الوفاء بميثاق الله وفا کول په میثاق د خدای طالبہ خدای دا تمام عالم چې دی آدم علی السلام مبارک تشان پیدا کو په یو وار باندې ټول پیدا کړ دا قد ودی دې پیښې نو دا میثاق خدای چې دوی پیدا کړو او دوی ته نطق ورکو او قوت وتورکو نطق ورکو عقل وتورکو په عالم زر کې ازر وته ځکه چې دا وړو وړو میګو پشان دا ټول عالم خدای په یو وار پیدا کړ او بیا ورته الله مخاطب شو دوی مخاطب کړو او ته وی چې الستو به ربکم قالو بلا بلا ټول وی چې د کافرون بلا ویل دي کني دي ویل دي کافر دیو جن شرقایت په حشو کې راغلي دي چې کل من کفر فقط کفر بعد الايمان څوک چې کافر کیږي دی پس ایمان نه کافر کیږي ولی هغه ایمان شته دی کنه شته دی علي شهر مبارک وی وی دا وعده د عالم زر او د عالم میثاق او د عالم ارواح او دا ټول نمونه دي ښا عالم زر وته هم سیدا عالم میثاق وته هم سیدا عالم ارواح وته هم سیدا زما ته دان سیا د یوش من په وګونو کې دا دا صحابه کې دا سره او په اولیو کې کوم دی پویږي سهل ابن عبد الله تستری سهل ابن عبد الله تستری وی چې هوا د خدای چې کله غشتله ما ته دا سیاد د لکه داسا دا هوا د بیا الله پاک په د دې یاد دی حانی کوي پس په انزال د کتبو په ارسال د رسولو علي چې دا ټکه د نه نشي د دې الله د دې وعده چې دا کم میثاق شوی دی د دې الله یا دهانی کوي مخلوق ته به انزال الكتب و ارسال الرسل دا پیغمبران دا دیږي او بیا علما دا په دې ولاړ دي وکړي دا چې دې کنا د دې نوښتو زده کدا خبره چې یو وعده ده بل عهد دی بل میثاق دی زمون طالبان دې کې فرق نه کوي وعده د جانب واحد نه عهد د جانبین نه د دوه طرفونه دوه طرفونه میثاق هم د دوه طرفونه ای د عهد او د میثاق په مابین کې دا دا فرق دی چې په میثاق کې قسم وي بس اوس یې حکم بیانو وعده باندې وفا کول مستحب دي په عهد او په میثاق باندې وفا کول فرض عین دي دومره زمکه د اسمان فرق دی اعظم طالب غریب ته خبر پوهیږي هغه دا لاسه کې یو سری ترجمه کوله په خدای پاک یقین کما په ترجمه کې هغه د وعده نه تعبیر په عهد سره وکړه الله فضل ته کې قران کریم کې وعده ده دا وعده نه تعبیر په عهد وکړم په پیل دي دا فرق دی غریب نشو کول وعده د جانب واحد نه ده دی باندې وفا کول مستحب دي کدی اونکلس پروا نه لري نو سړی ته ان شاء الله ماس پخیم راځه درځم کورلی دا مستحب ده کور نه پروانی ده عهد شو د جانبین نه قسم پکې نشته اون پر ځای ده او قسم پکې دی اون په وفا پر ځای ده پښې دا دا حکم دا یاد بردا د ورې تفسیر کې ډېر سخت ضرورت ته ده خبرو غوړې ښه دا بس او شروست یو خبر بل راځي که خیر هغه مسره خلیفہ نو وو کې اشاره ته وفا بمیثاق الله ورپسې کوم ټکی دی حالا توحید نحا و پسیدا نحا کی اشارت تی الى حفظ امانات اللہ الى حفظ امانات اللہ حفاظت تا امانتون دا خدای تا حفظ امانات الله حفاظت ته امانات د خدای د دې نورستوی د کدا خبره چې امانت په درې قسمه ده پیږي امانت په درې قسمه امانت دي شیخ سلیمان جمل په حاشیه الجمل علی الجلالین کې لیکلي دي چې امانت درې قسمه امانت دي فکر کوئ یو امانت فی طاعت الله دی ویږي او نو امانت یو اولنې فتواعت ته خدای کې دی دا ستوي رعایت الامانت فی طاعت الله هغه دا چې سړي امتثال د ماموراتو اجتناب د نواهیونه په ماموراتو را تک کولو د نواهیونه ځان ساتل دویم امانت مع النفس دی دویم امانت مع النفس دی هغه څه شی دی رعایت الامانت فی سائر اجزاء اعضاء البدن رعایت الامانت فی سائر اعضاء البدن لکه خدای دا جبه پیدا کړی دا دې کې سامانت ته چې دا به غیبت نه ساتي دا به کذب نه ساتي دا به نمیمی نه ساتي پوهیږي او بل چې دې نو سترګې خدای پیدا کړې دي نو غض البصر عن المحارم دا نظر وخت ورځه د محارمونه د محارمونه به ورځه په دې پیښې او دغه شی دی فرید العطار رحمت الله علیه فرید الدین عطا ویری دی چې چشم بندو لب بند گوش بند لب بندو گوش بندو چشم بند سر حق گر نبینی بخندن بما پیفي او خپل جبه قابو کې وساته شونډه وساته سترګې وساته وګونو وساته سر حق ګر نبی ني بخاندن بلا کبیا چې کم دیتا اسرار نه لیدل نو بیا په ما پر را شو خاندا چې فرید الدین فرید الدین عطار دروغ دی ویلي دا تا دروغ ویلي یا ته ما په خبر پورې خاندل لبو بندو چشم بندو گوش بند سر حق گر نبی نی بخاندن بما نو دا دې چې دا وغه بس باقی ټول اندامونه په دې قیاس کې باقی تمام اندامونه په قیاس کې دا دوه یو بیا ها تاسو عاقلان یې کنه نو په قیاس کا ابدریم امانت چې دې کنه مع سائری عباد الله دا څه شی دی رعایت الامانت مع عباد الله رعایت ته امانت دی د عبادت د خدای سره چاوي ته خپل ټول حقوق واپس کړي چې د بنده پتا باندې کم حق دی نو هغه حق به ولا ادا کړي په شي ټول حقوق د بندګانو چې سي هغه ادا کړي واته ذل قربا حقه هو المسكين وابن السبيل دا چې د په پچه راځي په قران شریف کې او دا درې واړه په دې آیات مبارک کې پویږي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا درې وړه پکې یو دې کدرې وړه درې وړه پکې ادا یا تو ویا چایا تنو ير نشي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تاسو ته امر کوي چې تاسو امانت خپل اهل ته واپس کړئ نو هغه اهل کاغه خدای دی کاغه خپل نفس دی او کاغه عباد دی درې واړه قسمه امانت دا خبره د عبد الله ابن مسعود مبارک ده چې درې قسمه امانت دي ها نو حق اشاره ته ستا حفظ امانات الله ورپسې یادا یا کی اشاره ته ستا الله دا په دې وقوقه یقین یقین بعهود الله یا کی شرط یقین بعهود الله او د میثاق او د عهد ما پر کړی حاجی او دال کې زما ډیر خوخه ده چې دعوت ال الله دال کې اشاره ته دعوت ال الله د خدای بندګانو ته پیګه دا الله په طرف باندې دعوت ورکول بس پښوی او سو کوئی جنا دا کی اشاره دیانت فی احکام الله نعم باصلاح العقائد والاعمال والاخلاق سعادت تدوار جهان دی چې دوار جهان به دی با سعادت ای چې اصلاح د عقایدو کې اصلاح د اعمالو کې اصلاح د اخلاقو کې فیه عاشی بی بی تا حدیث کې راغلی دی یو سړی راغی وی د نبی علیہ السلام څخه یو وی تا قران شریف نه دی ویلي وینا وی ویل می په قران شریف کې راغلي دي کنه چې دا غره دا و انک لعلى خلق عظیم خلقه القرآن خلقه القرآن كالعمل بالقرآن او خوی در رسول الله عمل بالقرآن کنه بدا قیقیو کنه هو خوی بلنو موضوع د تفسیر دا غرض د تفسیر دی د تفسیر تعریف څه دی علم يعرف به معاني كلام الله على قدر الطاقه البشريه دا دا, دا علم تفسیر تعریف ته کوي څنګه چې ته دا تفسیر دا تعریفونه کوي دا یو علم دی چې په پیجندې شي په دې باندې معنی د کلام د خدای خو بیا قدر طاقت البشریه ځکه چې دا خو وایي الاتقان فی علوم القرآن کې جلال الدین سیوطی لیکلی دی چې دا قران عظیم چې زمونږ روان دی پروت دی د دې هر حرف چې دی د حروف تعداد به معلومه او خیرخه چې قران عظیم کې څو حروف دي څو کلمات دي دا خبرې وکړو نو دا ار ار حرف چې دی وی په لوح محفوظ باندې لیکل شوی دی مثل القاف لکه د قاف غر چې دی کوه قاف چې وته وی کوه قاف چې وته وی ایمان وته امیان وته کوی قاف وی کن کوه قاف وی اقمر لیکل شوی دی او داغه نه لاندې هغه تفاسیر دي چې علم د واجب تعالی په مشتمل دي بل د اچا علم په نشته ابیا په دې کې دا قدر طاقت البشریه پیدا پکې دي موږ استاد صاحب پوری دا مدني شهر مبارک دا په قید کې رااله علامه تبتزانی دا ولې قید خو دي ځکه چې دا خو دریاب د سمندر دی دی باندې خو پوری راځي چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال نو دا شيء شديد نو لحاظة بقدر الطاقة البشرية وكيدي موضوع یې صدا د علم تفسیر موضوع صدا الآیات من حيث فهم المعاني الآیات من حيث فهم المعاني آیاتونه مبارک او د حیثیت ته فهم د معانی ولا دا غرض شدی پیږي على الوجه الاكمل په طریقه اکمل سره او په مکمل سره په دې په شوي دې نه رښتو دا یو خبر منګه که خیر په دې دی وکړل د دې نه رښتو دویمه خبره په مقدمه کې کوو دا یو خبره که خیر په دې دی باندې ختمه دویمه خبره په مقدمه کې کوو جمع القرآن جمع القرآن جی بس نو یاد دلری چې جمع درې قسمه ده یو جمع نبوی دا بل جمع صدیقی دا بل جمع عثماني دا درې قسمه جمع دا قران عظیم درې کرتی جمع شوی دی یو جمع نبوی دا چې مشکات مبارک کې راغلي دي په بخاری مبارک کې راغلي دي په ترمذی کې راغلي دي په دا ټول کتابونو د حدیثو چې پیغمبر علیه السلام باندې بیات نه آیاتونه نازل شو کاتبان د وحی لکه زید ثابت یا غیر علی شه مبارک دا به وروخت وی به د ولیکا دا لیکل په پانو د کجوري په پانو په ډوکو باندې په بکرو باندې په کانو باندې دا لیکل داسې لیکل دا جمع نبوي ده بیا چې د دې نرستو حضرت مبارک وفات شو قران عظیم په دقه شکل کې پات شو چې په اړو کې لیکل شوی دی نه کجوري په پانی ویني کنه کجوري د پانه په دې لیکل شوی په بکر بکر پیژن سپین کانه سپین کانه چې وبل را پرې دی او دغه کوي ور کوي په سپینو کانو لیکل شوی دا او خانو په اډو کې لیکل شوی د دوه خډو کې هغه باندې لیکل شوی دا رنګ په کانو په بکرو او په وغیرہ حضرت مبارک وفات شو قران عظیم مبارک د اسه پات شو بیا چې کله مسلمه الکذاب ظالم متنبی هغه سره صدیق اکبر مبارک او دغه کله دی وحشی صبر او لګي د مردارې کو پویږي او یې قتل او نو وحشي شر نه چاته پوس کوي څنګه چل دی کوي دا مې شکر دی چې دا دا, دا پولیس به مردار کو وې دا ما پلاس خدای مردار کو وی ولی وی قتلت فی الكفر خیر الناس اب ابا و امه او وقتلت فی الاسلام شر الناس ابا و امه په اسلام کې په کفر حالت کې می خیر الناس قتل کړو څوک حمزه صاحب حمزه صاحب مبارک سید الشهدا او په حالت اسلام کې می شر الناس دا می داغه بدلا وکړه شر الناس ته ابو و امه دا پلار او د مور په اعتبار باندې ظالم سره می قتل کو چې هغه څوک دی مسلمه تل کذاب د مشکات مبارک په حشیو په نقطه کې لیکلي دی مولا لکاری چې په دې جنگ کې دا غزا چې کوم شو او سو قاریان په دې کې شهیدان شو وسو قاریان فاروق اعظم راغی او صدیق اکبر ته وی وی دا خدا قاریان قتل کیږي یو وسو کسان په دې کې قتل شوې دي بعد لا زیات وی ګوره دا وسو ته ما اخر ویل دي نور پکې لا زیات وی دي اخري یعنی کنه هغه معمولی اقل عدد یو وسو دی یو وسو کسان قاریان قتل شو دا خو جدا څه قتل کیږي قران عظیم بلاشي علاوه دا قران شریف را جمع کوي او چاته امر وکړي چې دې کې اکبر وته ویل نه پخته ده تاسو کې هغه کار څنګه حکم چې رسول الله دې کړی وی بیا وتره وی چې دا راځم کا وی چې هغه کار څنګه حکم چې رسول الله دې کړی هو خیر شاید دا خیر دی دا بنعت حسنه دی سیئه نه دی وی دا خیر دی راځم کا وی نه نشم جمع کولی دا کار نشي کېږي رسول الله یو کار نه دی کړی زینې شم کول مې زر درم چې ګوره دا خیر دی چې دې کې اکبر وایي چې دې ماته بار بار راته زما سینه خدای کوله وکړه چې ټیک ته یې دا خراج مې کول پکار زید ابن ثابت مبارک وروخت دوال پجبه صدیق اکبر خبر ورول چې دې ماته راغی چې قران عظیم مبارک راجمه کړه دا ګور یاد لري ښه دا زمونږ ګور ډیر ضروری مسله ده چې تاسو ته په یاد یادې چې د خوب نه را پاسو تاسو ته پوښتنه کی چې جمع د قران عظیم سو شوې درې کړته پوي کی او صدیق اکبر وی دی وته وی چې دې ما دا ته ما چې دا کار نه شم کولای خو خیر زما سینه به کولوش وی ما دوه تویز زید ابن ثابت وی وی ما ته وی چې انک شاب او كنت تتلو الوحي تكتب الوحي په زمان د رسول الله کتاب وحي لکل او ته نوجواني ذهن دم تکړه دی قران عظیم راځم کا یو کتابی شکل ورکا وتا دا خو کتابی نو کنه عهد نبوی کې هو کتابی شکل نه دی ورته وی کتابی شکل وتا ورکا وی سبو بیا هغه کار څنګه کوي چې رسول الله نبی کړی دا کار خو ځان شم کولای دا خو رسول الله نه دی کړی صدیق اکبر وته وی چې دا خیر دی دا خیر دی پدې کې خیر دی ته وی به به به وی نو اخر زما چې نم خدای کوله او پر چې راځه دی راځم به کوم به بس سره ولګې دمو قران یې چې ته په پام لیکل شوی دی هغه مې راځم کوه چې ته په ډوکو لیکل شوی دی هغه مې راځم کوه آی آی تر دې چې قران یې مبارک کتابي شکل ورته ورکو لیکن یاد برړې په وو قرات و دی په څو دي په وو قرات دي دا زید ابن کات زید ابن ثابت ته کاتب د وحی د رسول الله په زمانہ کې خو په وو قرات دي بیا صحابه کرام مبارک چې اذربایجان فتح کو او پارس فتح کو ارمینیه فتح کړه التکی د صحابه په مابین کې خلاف پیدا شو یو یو قوم وی زمونږ دا تر ټیک دی بل وی زمونږ دا ټیک دی بل وی زمونږ دا ټیک دی په دې کې جګړې جوړ په دې عبد الله ابن مسعود سره چا جګړه وکړه وی دا قرآن چې ته وی دا سند واللیل اذا یخشا کی وسره خبره کړې دی بیا راځي تفصیل ته حدیثو کې ډیر زیات دا خو څوک وري اقتدار کوم غوړي نهایت په اختصار کې روانه وږي هلته ډیر سخت تفصیل دی غوړي نو او کدا تا ته یاد نه بیا ته حدیث مبارک باندې وګورې په نشي کدا ما خبره ده ته یاد نه بیا وګورې په لوی دوره په ور دوره کې به په نشي وګورې کدا ته یاد نه نه هغه ورته وی به غره ده په دې کې دا غره دی حذیفه ابن الیمان صدیق اکبر وفات شو نو دا قصه قران نه شکل کې بیا فاروق اعظم و پاتشو مقه شکل کې عثمان سے مبارک دور چراغي حذیفه ابن الیمان راغی نمونه یاد درې غوري حذیفه ابن الیمان راغی عثمان صاحب ته ورته وی وستار د قوم او د مسلمانانو اختلاف په کتاب د خدای کې پیدا شو ادا سے پیدا شوی دی لکه څنګه چې د يهودو او د نصارو په کتاب کې خلاف یا لوي دا قوم را لاندې کا وی دی په کتاب الله کې جګړې کوي یو بل سره یو وی زمون سره ټیک دی بل وی زمون کې دی دا په یو لغت کوي په یو لغت کې دا په یو لغت کا وی صحیح ده عثمان ته په بل خبرونه کړې وی صحیح هغه کتابي شکل چې کوم په عهد صدیقی یو عمری کې دی عاد صدیق او عمری کې د حجمه خود صدیق سره په زمانہ کې دغه نسبت باغه تک وګوري فاروق اعظم ته باندې کو صدیق اکبر ته بکو هغه جمع صدیقی چې کومه ده هغه د حفصه بیبي مبارک سره دی عمر صاحب سره وی عمر صاحب نه بیا حبشي بیبي ته پات شو حبشه بیبي پیچنه کړ د نبی علیہ السلام مبارک تبر دی او د حضرت عمر پاک کې اعظم لور ده هغه سره پات شو عثمان صاحب دا ولېګو اخشه دی ولېګو چې بیبي دا صحیفه مونږ ته راکړه دا قران عظیم را کومګه ته دینه کتاب نقل کو او کتاب بل یو کتاب ته نه جوړو او بل شغل ورکو او بیا به مونږه که خیر چې دغه کوم تا ته به واپس کو ویلې رسېږي هغه بس راځم کړی او سو سره پیږي باز وی چې سلور دي سلور نسخې تیار کړی او باز وی چې وو نسخې دي زید ابن ثابت تی پکې دا جمع د قران چې شوی په دې کې سلور کسان دي یاد درا امتحان بقیل پتا باندې څوک څوک دي زید ابن ثابت تی سعید ابن العاص تی عبد الله ابن زبیر دی عبد الله ابن حارث ابن هشام دی دا جامعی نه قران عظیم دی دا عثمان صاحب مبارک په زمانہ کې دا جامعین د قران عظیم دی دا عثمان صاحب مبارک په زمانہ کې کم کم دی بیا بیا مجی زید ابن ثابت سعید ابن عاص سعید ابن عاص او عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن حارث ابن هشام دا د نیکه نوم سره د کوم چې عبد الله ابن حارث ډیر زیات دی ګوري او کنه ډیر زیات دی بیا به امتیاز نشو کولی عبد الله ابن حارث ابن هشام دا څلور کسان دي په دې کې فرق دا دی زید ابن ثابت انصاری دی دا درې مهاجر دي دا قریش دي دا درې ور قریش دي پېږي او نو دا دې ور قریش دی عثمان صاحب ته وی وی زید ابن ثابت کستا سو په یو لغت کې اختلاف راغی نو تخپل لغت مچله و د دې لغت ته پرې ولی اول نازل شوی دی په لغت د قریش وی د دې لغت ته پرې دا په حدیث کې راغلی بس ویل کې یو سلور یا وی او غیر تر په تولې کړي او امر یو کو په باقی و چې باقی ټول صحیفه او سوځوي سوځول د قران عظیم روان نه دي او عثمان صاحب ولې کو چې اختلاف ختم شي نو دا پويږي کنه اچھا دا سړی چې کوم دین ونه مخلی او بل سنی نو شراب ګټو مو پچ کولی شي نو په سره دای سړی نه فخای به عثمان صاحب په دغه اعتبار کړی دی چې اختلاف بالکل بالکل یې ختم شي لہذا دا جمع دا قرآن کریم پا در قسم شوی دا خبر پوی شوی دی نوستو ضرورت الى تفسیر دا درې خبره ده چې ضرورت الى تفسیر تفسیر ته ضرورت دی وی تفسیر کنوي لولا تفسیر لقال من قال ما قال که تفسیر نبی لقال من قال ما قال چې چا سوي نو هغه ویلي وي لکه حدیث کې راغلي دي امام مسلم وایي چې لولا الاسناد لقال من قال ما قال که حدیث کې اسناد نه وي نو چا چې سوي نو هغه ویلي نو ضرورت یې له تفسیر شته د دې نو رښتو تفسیر چې نو یاد درا ما دغه ته ته ګوري تفسیر د قران په قران اولنې تفسیر تفسیر د قران په حدیث تفسیر د قران په اقوال د صحابه تفسیر د قران په اقوال د تابعینو تفسیر د قران بالاعتبار تفسیر د قران بالرای شپږ قسمه دي اخرنی پکې موضوع دی او پنځه ولنی سي تفسیر د قران په قران بیا تفسیر د قران په قران دوه قسمه دي یو متصل دی بل منفصل دی متصل بسنګي لکه کلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بارک الله بارک ادي ابن حاتم راولګي دا هغه دوه مزي پیدا کړ دوه بیا ستې پیدا کړ یو سپینه و یو تور خوراکه کو د ما بالا سلام دې کې خودلې هغه دوه پولی د بالا سلام دې کې خودلې یو دم د وچو غومي په لې پیژنې د وچو غومي ایو د سپینه ور دغه نه او بل د تور نه د دوه د بالا سلام دې کې خودلې را پاسې د خوراک پیکو یاره به حضرت وی هغه ما دوه مزي کې خو درې یا سپین مې ګوره ته فکر کو صحابه په تفسیر نه پیږي بغیر د رسول الله صحابه په نه پیږي چې بیا هغه چې دین هغه ډیر مستو کار شو یره بیا قریب او چندر راختلې به ودا شو سپین مزي چې پتور کې ښکارې ده حضرت مبارک ته وین نه کړ عریض القفا وستا حسن دی وګد چې وپوخته دی ورچت کړ ودانه دې مراد فور جبريل لاغي من الفجر هغه په شو باقي څونه چې دي ټول د یو وی متصل کې چې ته پیدا شوې دي راځه او بیا چې دې کنه به مو تفسیر د قران بل حدیث دی حدیث رسول الله باندې نازل شوی دی نو صاحب البیت ادرا بما فی صاحب د کوټې په خپل کوټه خپي نو رسول الله مبارک چې کم تفسیر کړی دی بس دا غنزار او قربان نور نور تفاسیر د دین ټول رسول دي دریم چې دی لکه دا حدیث په دک په دې حدیث دک دی دریم چې دی نو تفسیر د قران عظیم په اقوال د صحابه ولی اول شاګردان د قران عظیم څوک دي صحابه دي علي حضرت مبارک شاګردان دي به ذات نو بس هغه په خپوي ادریم سلورم تفسیر دا چا دی نو قران عظیم دی په اقوال د تابعینو ولی هغه شاګردان د صحابه دي اصحاب شاگردان در رسول الله دی او رسول الله شاگرد حضرت جبريل دی او جبريل شاگرد الله جل جلاله دی مت خبر خلاص ده نو یو لړۍ ده ټوله کله څنګه دی او پینځم تفسیر به اعتبار دی تفسیر بالاعتبار لکه علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تکتا دا بالاعتبار دی نو ار هغه سړی چې امره باچا د یمن راولګي دو د انهدام د خانه کعبه لپاره راغی تکتا انهدام د خانه کعبه یې کو ټکتا نو دلته اوس ان تفسیر بل اعتبار کو ار سړی چې توهین د شعائر الله کوي هغه کافر دی دا تفسیر صحیح دی که صحیح نه دی دا تفسیر بل اعتبار موږ وکړه ولې پویږي شاول الله صاحب رحمت الله علیه حجت الله البالغه کی ویل دي پویږي چې بیت الله من شعائر الله القرآن من شعائر الله الاذان من شعائر الله المدرسه من شعائر الله او والمسجد من شعائر الله دا شعائر د خدای دي صفا مروه من شعائر ان الصفا والمروه من شعائر الله نو له حاضر دی وجنه چې د شع اے جنم سره توهین د شعائر الله کوي دي سوچ کافر دی دا تفسیر مونږه پرایو کو کدا تفسیر پر اعتبار دی ځکه دغه د اعتبار مونږه وچلو اعتبار څه ته ویل په قیاس شی علی نظیره قیاس په شی په خپل نظیر باندې دا شو د دې نورستو شپږم چې دی تفسیر بر رائے دی تفسیر بر رائے حرام او موضوع دی او که حلال غنی سره کافر دی حضرت مبارک فرمایلی دی من فسر القرآن برائه فلیتبوأ مقعده من النار پدې پیښه راغی د دې نرستو دا شو څو خبرې شوې درې شوې ها سر سلور مو یې مکسمه سره هم بس نه خاطر جزاک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اخر دې د الله ابتدا او حضرات تاسو ته خبره کوم زمونږ د تفسیر غوري یعنی ټول تفسیر چې دی د نن ورځې نه بغیر سلور سلوي خرځي پاتې شو سلور سلوي خرځي دي نو دې کې به د جمعې چټي نه کوي کته د جمعې پر ورځ چټي وای نو بیا به دا سر ته نرسي بیا به ورې د شلم رمضان نرستو کېږي ټیک تک تاسو وای نو کوم مخبه به د شلم رمضان نرستو کېږي ګوره ګوره شلیل مجربه کنه موږ ټول عمر دا کړې ته موږ ته د پته د دریاب دی جی یو په بکدانی او بل ازری ونی به بجې سي ده کنه ونی مې بجې حضراتو بس ونی مې بجې بیا که خیر دانن خو بس څه شروع و ځکه نا وخت ورو تم چې ټول طالبان لا روان دي طالبان دې روان دي په دې هفته کې دې دوه هفتو کې بل راځي ډېر ځات موږ ته ټلیفون نکړي ده نو دا سلک په مزه چلی ګو دعا کوي چې خدای پاک زموږ را شروع ډېر مبارک کړي او خدای پاک موږ ته خپل توفیق راکړي یا الله ستاسو کتاب دې نه خو په موږ نه پويو خدای تخپل توفیق را سره شامل حال کی او د خطای تفسیر نه الله من په خپل حفاظت کې وساتي او خدای دا تفسیر د نن شروع شو تر استتام پورې یو وزن په خدای ته قضا مکه ادا طالبان خدای د دې ټول افات او بلیات له محفوظ وساتي او کامل علم نصیب کې سره عمل نه صلی الله علیه